کچری الله دا خلق د دوی د ظلم په وجا فورن رانیولې نو د ځمکې په مخ باندې به یو د ساسیز نوې پرې خو دی لیکن هغه ټول ته د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راشي نو داغې نه هیڅوک هم د یو ساعت د پاره مخکې رستو کېدې نشي